او سلورم وعده د وجاعل الذين اتبعوك ستا چې کم تابعدار دي نو هغه له په خلکو باندې غورواله او فوقیت ورکوم د دلیل په اعتبار سره باغی په خلکو باندې پورته وي د مرتبه او د شان په لحاظ سره پورته وي او د وفات حقيقي معنا دا اخذ الشيء وافيا امام رازي رحمت الله عليه په تفسیر کبیر کې وایي یو شی پورا غسل دی له توفي وایي دا د دې حقيقي معنا ده او کله دا په معنا د مرګ او د مړ کېدو سره برازي دا د دې مجازي معنا ده دا د مسلمانانو عقیده او نظریه ده چې عیسی علیه السلام الله رب العالمین ژوندې اسمان لخی جوړه او د قیامت د مخ کې باغی را کوزي او صحیح حدیث کې راغلی چې وکاله به تیرای او یو روایت کې دي چې سلوي خاله نو داغي تطبیق در لمخ کې شوی او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په شپه د معراج د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره په دویم اسمان کې ملاقات هم شوه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې چې د اسمانونو سفر کړی تله شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دې موضوع باندې بهترین کتاب لیکلی دا غینوم د التصریح بما تواتر فی نزول المسیح د او یاو نه سیوا احادیث راجم کړی دي چې باغې کې دا چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت نمخ کې راغلی امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې احادیث ذکر کړي د عیسی علیه السلام په نزول باندې بیا وی فهذه احادیث متواتره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه پدې احادیثو کې دا بیان دی چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام برا کوزي او په دمشق کې جامع مسجد کې برا کوزي دا غسپینی منارې سره او دا په حدیثو کې راغلي چې د سار د موز د بار به اقامت شوی چې عیسی علیه السلام برا کوشي په دو ملک په دو فرشتو ملکانو باندې ویلاسي خي او د سر نه ویلاسي وګساسي لکه انسان چې نو غسل کړی خودلته کې د خوب معنا نه ده بعض مفسرین دا ذکر کړی چې الله ورلوې زدر باندې خوب راولم او د خوب په حالت کې بیا اسمان لپورته کوم امام قرطبي رحمت الله علیه دې باندې رد کړی چې نه د ویخې په حالت کې خبردار والله رب العالمین اسمان لپورته کوم امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التفسیر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر ذکر کړی چې انی متوفی ای ممیتوک زه تعالی وفات کوونکې مرګ را وستونکې در باندې مولوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات قائل دی اهل علم دغه جوابونه کړي امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړي یو کو امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي نو په صيغه د تعلیق سره ذکر کړي منقطع ده بل طرف له په صحیح سند باندې متصل روایت باندې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت دي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله ژوندې اسمان لپور ته کړي نو منقطع په مقابله کې به متصل او صحیح روایت راخلي او امام سیوطی رحمت الله علیه په الدر المنثور کې یو ځین جواب هم دی کړی چې په آیات کې تقدیم او تاخير نه په اعتبار د معنا او د مقصد سره عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله ویلو انی رافعک زه اوس فل حال تا اسمان لپورته کوم او په اخر زمانہ کې به تا بیا را کوزوم او په خپل بدر باندې وفات او مرګ راولم دریم جواب دا چې عیسی علیه السلام لپاره کې تسلی ده چې دې کافر خو ته په یو کمره کې بند کړی دی يهوديانو او داغه د قتل بندوبس کړو چې سوال به شهید کو پانسی کو به او په دې کمره باندې یو څوکیدار مقرر کړو نو الله ور سره وعده وکړه چې وفات به در باندې زرا ولم زبتا په خپل وفات کوم دای ستا په قتل او وجلو باندې قادر کول نشم نو د شپې الله رب العالمین عیسی علیه الصلاۃ والسلام اسمان لو کې جوړو او کوم څوکیدار چې دای په کمره باندې مقرر کړو نو داغه شکل عیسی علیه الصلاۃ والسلام غونته شو نو سار چې داخله راغل دی په شوبه او اشتباه کیو دغه صوفیدار رونی او يهوديان وغه پانسی کړل دی او دی وی عیسی علیه السلام مون په سولې کو پانسی مو کو قران کریم وی ولا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نه عیسی علیه الصلاۃ والسلام وجل دی او دی هغه فصولې کړي دی په دې باندې اشتباه او ګډوډوال راغله تر اوسه پورې يهوديان په دې شک او شبهه کې دي کوم عیسی علیه الصلاۃ والسلام وجلې نعوذ بالله غم فانسی کړي نو بیا غسو کیدار څه شو او په کمر باندې چې کوم څوکیدار او کاغه موجل عیسی علیه الصلاۃ والسلام څه شو او د مسلمانانو عقیده د بر رفعه الله الیه الله رب العالمین ځان طرف له پورته کړو یا کاغه وخت ویل الله رب العالمین عیسی علیه السلام انی متوفیک یقینا ز پورا غستون کې امتحان را ورافعك الي او پورته کون کېم زتا لرزان ترخلا مراد د دین رفع حقیقی دا لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته حدیث د صحیح مسلم کې راغلی په دویم اسمان کې ملاقات شوه او رسب قران کریم کې نه شکرت راغلی دا ولس کرت په خپل حقيقي معنا سره استعمال شوی او دولس کرت په مجازي معنا سره د چا مرتبه او درجه پورته کول ومطهرك او پاکون کې انزتا لرا من الذين دعوا كساننا كفروا چې کفر کړي فوقیت نه مراد په مرتبه او حجت کې فوقیت ده چې دلیل به دې مضبوط وي مرتبه او درجه به په پورته وي د فوقیت نه مراد تسلط او حکومت نه ده چې ګنې الله ورته رضا وعده وکړي چې زبستا دي تابعدار له حکومت ورکوم په دې آیات مبارکه کې اوس بشارت او خوشخبری د مؤمنانو لا او دا مؤمنان عام دي چې عیسی علیه السلام په امت کې دا غتا بيدارو یا دا اخیرنه امت دې ذکر دې یوم دا نظریه او عقیده چې عیسی علیه السلام دې کفار او دې يهوديان وجل نه بلکې الله پور تکړه او د قیامت نمخ کې باغی نزول فرمایي الله به زمکه لرا کوزي او په شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې باغ فیصله کوي دا نه چې نوې شریعت به راوړي نوې دین به واما الذين امنوا او هر ځای کسان دي چې ایمان وروړي ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم فدي آيات مباركة كي صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر كي چې ګوره زما د پیغمبر او رسول در لکه می خبرې کوي دې رښتینه نه هغه وخت کې موجود نو تاسو له پوره پوره خبر درکړي په دې آیات مبارکه کې اوس تشبیه الغریب بالاغرب دا د ناشنا تشبیه ورکول د ډیر ناشنا سره عیسایانو نصاراو دا شبهه او اعتراض کړو چې عیسی علیه السلام ځکه الہ او معبود دی چې بغیر د والد او د پلار نه پیدا دی یا الحق خبر ده او مبتدا محذوف ده تقدیر د کلام دا سر اعراب القرآن کې وایي د شام او د سوریا مشهور عالم او تفسیر لیکل اعراب القرآن د محی الدین درویش هغه وی الحق خبر ده مبتدا محذوف ده ما قصصنا عليك هو الحق مونږ چې پتا باندې کوم بیان کړل دی نو هغه حق دی نو هو مبتدا او الحق خبر شو او مبتدا او خبر چې معرفي ذکر شي نو حصر د خبر وي په مبتدا کې چې حق هغه دی چې د الله د طرف نه راغلی وي بل حق نشتا فلا تكن من الممترين نو مکه غته مخاطب د شک کوونکو نه خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لده مراد تن امت ته شان د انبیای کرامو د دین لوی دي چې غي دي شک کوونکی شي خدا د عربو د اسلوب او د محاورې مطابق پښتو کې خلک وایي ویلو رساله وا مونږ ورته واورا